تنو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او د غزني په خوګیاڼو کې دوو جلا جلا چاودنو د اوو پولیسو ژوند واخیست. اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې د دښمن هغه عملیاتي قوه چې وړمه ورځ د یادې ولسوالۍ اړوند د شکر شیلې د عیدګاه او اسټیشن د دښت سیمو ته راووته تېره شپه نه بجې ورباندې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه وکړل بریدونه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل سو پوره یو ساعت یې دوام وکړ د برید په پایله کې د دوه تنو ګوډاګیو قومندانانو په شمول پنځه ویشت تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان سول پاتې نور یې د لیوا په لوري په تېښته ولاړل د ګڼ شمېر وژل سویو عسکرو او پولیسو جسدونه اوس هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي په دې جګړه کې له دښمن څخه یو راکټ شپږ امریکایي ثقیلان یو امریکایي اګایز یو امریکایي ټوپک او نور ډول ډول مرمۍ او مهمات په غنیمت نیول شوي دي. له هلمند څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې په نادعلي ولسوالۍ کې بېګاه شپه دوولس بجې د شاول په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر دوو امنیتي پوستو وسله وال بریدونه وشول. بریدونو چې تر یو ساعته دوام وکړ په مهال یې شپاړسو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته او هم د پوستې ټاورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. د قندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې سهار لس بجې د تولک کاریز په سیمه کې د ګوډاګیو پر موټریز کاروان د یوه ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه سوې ده. د دې چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په نوموړې ولسوالۍ کې بېګا ماښام د ګرماوک د کوچنۍ ادیرې په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر موټریز کاروان د یوه ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه. د دې چاودنې له امله د دښمن یوه شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اخوا د سمنګان ولایت په مرکز کې مجاهدینو یوه امنیتي پوسته فتح کړې، شپږو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تېره شپه دوې بجې د سمنګان ولایت مرکز ته نږدې د رباتک په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر یوه امنیتي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د برید په جریان کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه، څلور تنه پولیس ووژل شول، دوه نور ټپیان شول. د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازیګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د شاسانخېلو په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید وسو د برید په مهال دوه اکمالاتي کانټینر په بشپړه توګه ویجاړ سول همداراز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې دغه راز د دې ولایت په مرکز قلات کې هغه جګړه چې پرون د سوري ولسوالۍ سرحد ته څیرمه د پنبه کلي په سیمه کې له دښمن سره ونښته د عیني شهیدانو په قول د دښمن یوه شوبله او یو رینجر موټر په کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي، خو د دښمن د مرګ ژوبلې کره معلومات یې لا نه دي رارسېدلي. له کاپیسا ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې ماپښین یوه بجه د کوبند ولسوالۍ اړوند د درنامې په سیمه کې د مزدوریو پولیسو پر یوه پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د برید په ترڅ کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. دوه تنه پولیس په کې ووژل سول، دوه نور بیا ټپیان سول، دغه راز یو میل پیکا ماشین تار او دوه میله کلاشنکوپونه یې په غنیمت نیول سوي دي، خو په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. تېره ورځ دوه بجې د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خوات درې د مدو په سیمه کې د ګوډاګي دښمن له هغو عسکرو سره چې د ګڼ شمېر ټانګونو سره سیمې ته د عملیاتو په موخه راغلل، د اسلامي امارت مجاهدینو جګړه وکړه. د جګړې په جریان کې د دښمن درې تنه عسکر ووژل شول، درې نور ټپیان شول. وروسته جګړه د دښمن په تېښته پای ته ورسېده. او د جوزجان ولایت په مرکز کې تېره شپه دوولس بجې د شورجر په سیمه کې د شریرو اربکیانو پر یوه پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو. د برید په جریان کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه، یو اربکی پکې ووژل شو، د قومندان بابا نظر په ګډون درې نور ټپیان شول. دغه راز یو شمېر وسلې او مهمات هم مجاهدینو په غنیمت ونیول. له جوزجان څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې تېره شپه یوه بجه د قرقین ولسوالۍ اړوند د کوک په سیمه کې پر شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید وشو. معلومات ښيي په دې برید کې دوه تنه اربکیان ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې غرمه دولس بجې د مناګي په سیمه کې پر تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید وسو. خبر وايي د برید په ترڅ کې یو اراده رینجر موټر ویجاړ سو. په دې برید کې دښمن ته ځاني تلفات هم اوښتي خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. د همدې ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د سنګرپوشي په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پوسته مجاهدینو برید کړی دی. خبر وايي په برید کې یو عسکر وژل سوی او یو ټپي سوی دی. د غزني ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې دوو جلا جلا چاودنو د اوو پولیسو ژوند واخیست. نن ماپښین څلور بجې د غزني ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په پتنې سیمه کې پر تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري د ماینونو په مټ دوې جلا جلا چاودنې وسوې. په چاودنو کې یو رینجر او یو عراده موټرسایکل په نښه سول. معلومات ښیي په دواړو چاودنو کې رینجر او موټرسایکل په بشپړه توګه ویجاړ سول، اووه تنه پولیس پکې ووژل سول. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. کافران سره یو شوي دي درې غرقیبان او غلیمان سره یو شوي دي درې غرقیبان او غلیمان سره یو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصرې اوریدلو تر ګرځو چې د اسلامي امارات د نظر څرګندونه کوي د لاسپوڅې ادارې چارواکې ولې په خپل منځي شخړو کې راګیر دي؟ زموږ ګران هیوادوال شاهدان دي چې د کابل دوه سرې ادارې اوسنیو بې کفایته او سرزورو چارواکو په اویایمو کلونو کې د مجاهدینو د حکومت په مهال په هیواد کې لوی ناورین جوړ کړی وو. هر ولایت او هره ولسوالې په څو برخو وېشلې وه، هر قومندان تر خپل لاس لاندې سیمه کې ټولواک و، ټولو ولیدل چې د بې مفهومه جګړو له امله یې زموږ ښایسته پلازمېنه کابل په کنډواله بدل کړ، په زرګونو بې ګناه ښاریان یې ووژل، ډېری یې له هېواده تېښتې ته اړ شول، نه د چا سر په امن و، نه مال او ناموس، هر لور ته جګړې او ناخوالې وې، افغان مجاهد ولس د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د مقدس جهاد سپېڅلي ډګر ته ننوتل. تر یوې لسیزې زیاته موده یې د اشغالګرو او لاسپوڅو په مقابل کې سپېڅلې جګړه وکړه. د الله جل جلاله د رضا لپاره یې د سلهاوو زرو شهیدانو او زخمیانو قرباني ورکړه. تر پنځه میلیونه زیات خلک نورو هېوادونو ته مهاجر شول او بې شمېره مالي او اقتصادي تاوانونه ورسېدل. دا ټولې قربانۍ د یو لوی مقصد او ستر هدف په خاطر وې چې هغه له یرغلګرو او کمونیستي نظام ځخه د هیواد ازادي او د اسلامي نظام قیام و خو متاسفانه ځینو بدمرغه کسانو د ملت دغه سترې قربانۍ تر خپلو شخصي ګټو جار کړې د قدرت او واک پر سر یې جګړې پیل کړې نه یوازې افغان ولس بلکې د ټولې نړۍ مسلمانان یې مایوسه کړل د یو قوي اسلامي حکومت ارمان یې نیمګړی کړ. او د یرغلګرو د منګولو ځخه د ګران هیواد د ژغورلو او آزادۍ خوشحالي یې په غم او ویر واوښته. د بلخ ولایت د تیرې اونۍ بې هدفه او ماشومانه شخړو د خلکو په اذهانو کې یو ځل بیا د پخوانیو ناخوالو تصویرونه را ژوندي کړل. د ولس سره د راتلونکي په هکله په لوړه کچه ویره سته چې هیواد مو بیا خدای نخواسته د تنظیمي او شخصي جګړو په اور کې کباب نه شي. دا چې له عامو واټونو ځخه د یوه جنګسالار د عکسونو په لرې کولو دومره توده جګړه پیل سوه، یو کس په کې ووژل سو او د پنځوس شاوخوا نور ټپیان سول، که یې مادي ګټې په خطر کې سي، څه به کوي؟ دا یوازې بلخ ولایت نه دی چې چارواکې د یو او بل سره لاس او ګریوان دي، بلکې د کابل د دوه سرې ادارې مامورین په ټول هیواد کې ښکر په ښکر دي. دا د امریکایې اشغال او د هغوی د بربنډو لاسوهنو منطقې پایله ده. اسلامې امارت د ولس ژغورونکې قوت په څېر تل هڅه کړې ده او کوې چې ولس له دې ډول ناخوالو څخه وژغورې او هېڅکله به هم اجازه ورنکړې چې ولس او هېواد مو یو ځل بیا د څو تنو اوباشانو د خواهشاتو او ځان غوښتنو قرباني سي او د اویایمو کلونو هرج و مرج ته وګرځي.